یا عائشه داسې ویلې دي رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دای باندې وتل منع کړي وي آرام کړي وي هغه زمانہ کې نو کده دې زمانه دا خزیلی دی لري چې بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کول نو دا خوشاله خوشحالي ده خوشاله خوشحالي ده الله په کاته باندې وایزا او دا ټول خپل خپل ولی ده دا وای سوق ده دا زما د پلارو د تر د زوی او د نوسی کړوسه کیږي او د یو منکر راځي او د بدل تناستی او چای ولا پخه کوي دی به ویل الګره دا ملما چای ولا پخه کوي بالا قوت کیږي دا نه وای چې تاسو ډړې ته شي دنه خو تاسو پرده ده او الکان جنکای په اخترونو کې غپې شپې او دا په ودونو کې غپې شپې ایو بل سره به لاسونه هم لا په بیاله ملاوي په اختر کې ولاسونه ملاوي جناب ته د اختر دی مبارک شه هغه په اخترونو کې ټول د زړه ارمانونه اورېږي د زړه ارمانونه ورېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او امیمه بنت رفیقه رضی الله تعالی عنها وای چې زه د نبی علیہ السلام سره خالرالم او نور خزم وای منګه نه نبی علیہ السلام سره بیعت کو نبی علیہ السلام وی انی لا اصافح النساء زه د جنکو سره لاسونه نه ملاوم د ساړو سره د بیعت دا طریقه ده چې دا غي سره لاس ملاولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زه زه د جنکو سره او زه د خزو سره لاس نه ملاوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله سړی هغه د خزي سره یوازې شي په یوازې کوټه کې کینی نو دریم داغه شیطانی نورم په دې باندې ډیر زیات حدیث دي کوټه مم دوره نشته دي نو مسله دار چې یو خو مسلمانانو ته دا درخواست چې په کورونو کې کلاکه پرده راولي حتی لواسه یو په دې باندې به خپل ولی نه پرې دی بعضې په کې داو کی چې زه به تر کربنه ځي زما پلار کربنه ځي زما درونه بر کله کا پردې زی بور کرنا غم لبنه ځي خاده لبنه ځي دام نارواري دې سر رشتہ کټ کی وتوای زما رور کرزا خو زما روندار سر کې نه رور نه مې پرده کې حتی الوسه کوا بابا کرمیزا ماما کرمیزا جنکو سره کینه غم خاده لزا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي بتلا تر کرمیزا خو پرده بکې د تر زامن نوې پرده کې ولا یبدین زینتهن او نه بخاره کوي زینت زینت بنخاره کوي بل قانون ذکر کوي ورپسې ذکر کوي ولا یضرب نبی ارجلهن نه برابر غی خپل خپل علماء ما یخفین من زینتهن دیر پار چې ښکارا کی دی هغه چې پټو د دې زینت نه پلار باندې چې روانه پانزیب دی چولی کړب کړب باندې کې زینت باندې ښکارا کې صرف پانزیب نه دی خزو ته هم خیالي چې په ډاټسن کې رواني نو څه چل به کړي دا ګوتې چې چولی کنن په دی باندې راچیل داسیونی چې ما د سرو زرو ګوتې چولی دي نو هغه به خلکو تخکاره کوي دا خاون تخکاره کوه کور کې ښکاره کوه او چې په لار باندې دي شړنګ دي شړنګ شړنګ دي شړنګ دا پانځه به چولی په دې کې دا سندل هم راځي کړپ پکړپ کړپ پکړپ او دراز کله پکې را پریوزي مجموعي رجو مجموعي سره یو پکې کله را پریوزي واده نه چې راځي هم تیر ورځي دا بنه کې ولای ولا یضربن بیارجل نخپه بن ربغه دا سه چپل ځان لواله چې راغې نه کړه پاره نه خيږي په لار روانه غلام خوی شیخ سے فرمایل الله دې خساتی وی په لار یو ورځ را روانو ما سړک باندې کړپ کړپ کړپ کړپ کېدل وی زه زر د سړک اړخ ته شوم ما کټانګه را روانه را امه چوکه در شاته را پسې سکول جنکا را روانه کړپ پر کړپ کړپ پر انډا ټانګې ځان نه جوړی کړی او بچې مې تعلیم کوي یونیورسيټي کې مې داخله کړې ده او بچې مې چې کم دین سکول کې زما بچي تعلیم وکړه تعلیم دی الکان سکولونو ته جنکو ته خاتون لګي په دې لار چې زیو ګوره کنه په لار ورته شعرونه نه لیکلي چا په ځان سره لیکلي جالبال چا په ځان سره لیکلي دل جلې چا په لیکلي د د پلان کې دی چوک او د ډنګلي چوک دا ټول جنکو ته لیکلي نو ستالور چې دین دا خبره ده چې هغه دغه ته ګوري ما چې تعلیم نه کړی په سبا نه پوي ولا یضربن بیارجلین نه برابر غی خپل خپل علما د دې لپاره چې پوښی ما یو له علما ما یخفین من زینتین د دې لپاره چې ښکارا کړي ما یخفین من زینتین چې پټې دی د زینت د دینه نو دا قانوني بیان کو دا قانوني بیان کو چې خپې په پلار باندې نه رابغه د دې لپاره چې غزینت تاسو ښکارا شي اوس بل قانون بیانوي بل قانون دا بیانې چې په کور کې د الک دی او جنای دا خرشته ولراله واده ورلو کا ها یو خدای چې سړی دی هغه بیمار دی د خدي حقوق نشي ادا کولی نو بیا ورله مکه واخیر دی او غم ته جنای د بیمار د بیانه خو چې کله رشته ورله سیراله دانه چې هر چاله ورکوا رشته سیراله بیا بوله ورکه وان کې هل ایام منکم والصالحین من عبادکم نکاو کوي ال ایام منکم نا واد کړو تاسو تاسو لپاره ایام جمع د ایم د کل ذکر لا انثى معه ار ذکر مذکر چې داغه سره خزنی او ار خزه چې داغه خاونی الله وی داغه د پاره نکاح کندې ورګه چې وګټی کنه چې وګټین ته بیا سره پاره پلاری ته ولا وکا وتوای بچي واده مې درلو کو اوس ته پوښو خزه دې پوښو اوس ولا ګټه خه پتا باندې پړنې ما وان کې اول آیا ما منکم نکاو کینا وا د کړو لستا سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او دا کار د چا نه خرابېږي کار د ناواده کړو نه خرابېږي چې چا واده کړي هغه جس خو مزدوري کوي خزله هغه خزله مزدوري کوي هغه دي کیسو لانجو ته نیوزګار هغه نه سکول جنہ کوته ګوري او نه د مدرسې جنہ کوته ګوري خپل کار کوي او دا پلارو کې چې ناس انده اکثر لوانډانی لوانډانی کله یو جنایت او کله بل جنایت او چیرې ماته ودا جنکای څنګه وګوري جنکای وتا ته نه ګوري نو لوانډانو لوادو کوي ځکه معاشره چې خرابيږي نو هغه د لوانډانو نه خرابيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العذاب من اخوان الشیاطین لوانډان دا د شیطانانو رونه دي اوله د شیطان وسره دای سره ډیر یاران نه العذاب من اخوان الشیاطین لوندان دا د شیطانانو ورونه دي شیطانان ورته وسوسه چي چې لار کې ودرېګا جنکو ته ګورا او دې ځای به اوس د سکول جنکا راځي ته ورته ګورا نو لوند لوند اکثر کور کې جنگونه هم کوي شیطانی ورسره کنه وي وادر علنه کې انځه سو کومه کله سوی او کله سوی په لار کې جنکو ته ولاړی ټي وي هغه ګوري وی سي هغه ګوري په جونګړو کې هغه ناشتي الکانو سره هغه ناشتي یارانی هغه کوي ته ولا وادو کا وختي ما اسخو تن به کور ته راځي یاره وی الکان نه راځي کور ته نن تا غسل کور ته راشي ته ولا وادو کا کنه چې راځي العذاب من اخوان الشیاطین لواندان چې دین دا د دوستان د شیطانانو دي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ترغیب ورکي نکاح طرف ته چې لوان دې درکره لوان دې درکره هغه له نکاح کوي ال تمسر رزق بالنکاح نبی علیہ السلام وای چې رزق د ځان د پاره په نکاح کې ولټاوه نکاح وکا من اراد ان یلقی الله طاهرا متطهرا فله یتزوج د چا چې دا خو یې تزوج الحرائر د چا چې دا خو غي چې زه دا زره د الله سره پاک ساک ملاو شم نو هغه ځان له نکاو کی او ځان له دیوادو کی نو بازي به زوړ به کی د لا ماشوم دی اورګه چې تعلیم پوره کی او دوبه ته ولګم پیسې مې سه وګټي نو بیا به زه داغه د پاره واده کوم دغه کې به نه مسله دا چې کله بالغ شو او وستشته او طاقت تشته او هغه موشته دانه چې تشتیار ته پروتي نو بیا ورلواده وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الکانو ته د مدینی الکانو ته تقریر کړو وته وی یا معاشر الشباب من استطاع منکم البات فلیتزوج د چا چې نکاح طاقتین و غریزان لخذو کی فإنه اغز الاغز للبصر په نکاح باندې سړی سترګې ډېرې خې کاته کیږي چې سړی کله نکاح وکي بیا پردای جنایت نه ګوري واحسن للفرج او ډېر حفاظت کوونکې د فرج د پاره چې وسړی وادو کنو بیا غربلې خزې سر زنانه کوي پردا خزې سر زنانه کوي ومن لم یستطيع فعليه بالصوم د چا چې طاقت د دغنی د نکانی نو غد روجینی فانه لو وجاون په دې سر بر د شاوت ختم شي دا ټکول دی د پاره ان شاوت به په دې سره ختم شي نو نکاح کول دا د نبی رسول الله سنت یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ترغیب ورکړي معاشره په دې باندې سمي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیہ السلام نه نبی علیہ السلام فرمایي ايما شاب تزوج فی حداثه سنه عج شیطانه کم ځوان چې هغه په الکوانه کې وادو کو الکوانه کې وادو کو عج شیطانه आवाज پورته کی داغه شیطان سو یا ویله اسما منی دینو کوم الک چې وادو کو په ځوانای کې نو شیطان چغه کی وای دوه ایمان د خپل دین حفاظت وک بس اوس دې زنشم گمراه کوله زکه دوه وادو کو دارنګ نورم ډیر حدیث دي نبی علیہ الصلات والسلام دا لکانو پلارانو ته خطاب کوي پلار ته سوی وای نبی علیہ السلام وای من ادرک له ولد وقد بلغ النکاح چا چې خپل بچی را لاندې کو څه مطلب پلار ژوند او زیه بالغ شو وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فاحدث یو سړی طاقت وو زی بالغ شو دول نکاو نکو او هغه سو ګناو کو فل اسم بینهما نو ګنا بر دې پلارو د زوی په مینس کې شریکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طرف ته ترغیب ورکړل وان کې هل ایام منکم نکاو کوي الایام منکم دانا وعد کړو نستاز لپاره نورم چې سورتی نور وای عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلیو علموا رجالکم سورۃ المائده ونساءکم سورۃ النور خپل الکان ته سورته مائده وای جنکو ته سورته نور وای په لوټ فکر وای دا مسلې مکوا دا مسلې خینری وای دا اوله پته وته لګي بیا کنه چې دا خو ټول پارس په ما کې شته نو دا وای مو آیا د معاشره اصلاح چې راځي اصلاح نو د معاشره اس کې فساد چې هغه دوه خبرو نه ډیر زیات دی یو د زنا د وجنه قران کریم داغه ټوله لارې باندې پردي کور ته مزه پردای جنې ته مګورا پردي الک ته مګورا دارنګې ناواد کړو له ودونو کوي دا ټول کارونه کوي معاشره به سم شي نور په دې کې وګ تفصیل لې یو بل پلیتی دا چې معاشره پاغه سره پلیته دا وګنده ده چې هغه عمل د قوم لوط علیه الصلاۃ والسلام لوط علیه الصلاۃ والسلام داغه د قوم عمل لې چې نن سبا په معاشره کې دا ډیر زیات شوی دی او خلک دې ته جایز خو پرېږه بلکې ثواب وته وي چې دا خو ملګرتیا ده او دوستانه ده او یارانه ده تعلقات دي تعلقات خو به جایز جایز دي او تعلقات په اسلام کې شته د دې پر رد کې د قران کریم ډیر زیات آیاتونه لري په سونو باندې آیاتونه لري که یو سړی وای چې دا مسله مکوا نو بیا د قران نه بیا لرکا او کته وای چې قران کې خدا سي نه ده نو قران خو متن دی داغي وضاحت په کول غواړي د خپل وخت سره به لګي د خپل چې قران دا د قیامت پورې کتاب دی په دې باندې اصلاح د هر معاشري کیږي چې معاشره کې کم مرز را پیدا شي داغي اصلاح په دې باندې کیږي نو دا آیاتونه په دې باندې ډیر زیات دي احادیث په دې باندې ډیر زیاتی ردی په ناروا والی باندې د دې پیدایش څنګه وشو دا دا پیدا څنګه شو او د دې ابتدا څنګه وشو نو ابتدا باندې یو ښه کتاب زمنګ مفتی صاحب د باجوړ عبد الله د دا ترخو د باجوړ ایجنسای الته کې مدرس ته هغه کتاب لیکل لري الله دې ول دې اجر ورکي په دې مسله باندې داسې کتاب نو لیکل چا مختصر دی خو لیکن ډیر جامع دی هغه په دې باندې لیکلي دي چې دا د دې د ابتدا څنګه وشو د قومي لود د عمل نو هغه وایي روا خرج ابن عساکر عن ابن عباس قال انما كان بدا عمل قوم لوط ان ابلیس جاءهم في هيئه اجمل سبين رآه في اجمل سبين رآه الناس فدعاهم الى نفسه شیطان دا کار دی ایجاد کړو دا لکانو دی یارانو دوستانو شیطان دی او خستا خستا ګوټي الک په شکل باندې راغی ځانې بڼول را بڼول او دی خلکو له دعوتو کوي راځي کنه ما سر دا کارو کوي فدعاهم الى نفسي فنكحوه ثم جسروا على ذلك دای دا غي شیطان سره بد پیلی وکړه نو بیا دای په دغه باندې زړور شو په دې باندې زړور شو دا کارونه شروع کړل دا د هغه وخت نه دا عمل شروع شو نور د دې د ابتدا شروع کېدلو کې ډېر واقعیات علما ذکر کړی دي خو ما مختصره دا یو خبره پکې ذکر کړه دا عمل په فرانس او په جرمني کې وای دیار لسمه صدای کې دا راغلو او حکومت ال د کړه دی خلاف قانون نافذ کړو چې دا کار به سوک نه کوي کدا کار چاو کو نو غل به موږ سزا ورکو خو په دیارلس په دیارلسمه صدای کې هغه بیا په دې کې ناکام شو او هغه قانون چې دنو هغه پاس نشو په جرمني هغه کې بیا جرمني ته بیا دا راغې او په جرمني کې د دې مشر چې و ډاکټر ماګنوس پرشپ لیډ دا د دې مشرو او هغه دا تحریک چلول او چې د الکانو یارانې دوستانې د عام شي ایو بل سره دا غلط کارونه کوي او د د جرمني د اصلاحي جرګې مشرومو اسلام راوستا او خلکو له دې طرف ته کارونه ورکول دعوت ورل ورکول مغربي ممالک ته بیا داراغه پاکستان، افغانستان او هندستان ته بیا دا راغی او دلته کې بیا دا خور شو، په مختلفو طریقو باندې راغی د انګریزانو له طرف نه. اوس دا عمل چې څوکۍ دی کې غټ تفصیل له خو ځلنډې او سو خبرې کوم دا عمل چې څنګه ری په سو قسمه باندې ری بعض خلک دا خبره کوي و یره منګه خو الکانو سره اسه کنه غب شپ لګو او مینه محبت ته یارانه دوستانه ده منګه خو سوو نه ورته من خو نور توبه خدای توبه استاجوي دا غلط کار دا منګ نه کوو دا غلط کارونه وي موږ نه کوو نو دا موږ وي صرف پس یارانه دوستانه کوو نو دا د دې سو قسمونه دي د دې قسمونه ډېر زیات دي د دې په کتاب کې ذکر کوي پوښتمه صفه باندې په حواله د المدخل باندې دې ذکر کوي ویل شیطان للرجل ثلاثه منازل شیطان چې په سمه صفه باندې درې منزل دي فی نظره نظر چې وای مړه خولي الک تا ګور اسه وای په نظر کې چې عیب نوی رحمانه خولي مخ ته پکاتو کې ګناه نشته دا پکې رحمان بابا شعر پکې هم جوړ کړي ورپسې د ځان نه دا رحمان بابا کم ځای ویلی نو یو قتل یو قسم دار چې خولي الک تا ګوره بل وقلبي چې اسه دی وسر په ځړه کې مینای او محبت دی وسره دارنګ و ذکری او بلغه هغه کار چې ورسره کوي دا درې قسم دي دارنګ د دې دیر درې قسمونه خپ صراحت سر ذکر کړي او دیرشمه سبب باندې ذکر کړي دام په حواله د مدخل باندې ذکر کړي په حواله د مدخل باندې ذکر کړي دی وی قال بعض التابعین بعض التابعین ویل دي اللوتیه علی ثلاثه اصناف د قومي لوط عمل چې کوي د الکانو کار نو دا په درې قسمه باندې دي سینفون ينظرونا یو اغری چې تش کولی الکانو ته ګوري ينظرون چې تش کلی الکانو ته ګوري و یاره زور ته ګورم کنه مینه محبت مې لري سره نو سین پون ينظرون یو قسم اغه چې هغه ګوري صرف خپل الکان خپل الکان ته بل وسین پون یصافحون او بل هغه قسم دی چې هغه د خولي الکانو سره لاسونه ملاوي غاړه وسره ملاوي ګړه بړه وسره کوي لاس پیچولي کله ولا لاس مخي کله ولا سټ مخي لاس په چولې کله جوختي را جوختي ال اوچتول را خلاصولي نو دا کارونه کوي وسنف يعملون ذلك العمل او بل قسم هغه دی چې هغه دک عمل کوي خاص دغه کار وسره کوي نو دا درې واړه په ګناه کې برابر دي خپل ولکانو ته چې ګوري په خپل ولکانو باندې اصل اسه چولې ګړې بړې ور سره کوي لاسونو سره ملاوي بل هغه چې هغه دغه بیانی دغه عمل کوي نو دا درې واړه برابر دي المدخل کې دا وایي دارنګ دا درې قسمونه ابن جوزی رحمت الله علیه په ضم الهوا کې ذکر کړی دي ضم الهوا کې ذکر کړي صفه نمبر 102 باندې ذکر کړي دی وای اوګد روایت ته بیا وای قال اخبرني عبید ابن الولید ابن ابي صاحب عن ابي سال قال سيكون في هذه الامه قوم د ویلي دي چې په دې امت کې به یو قوم شي یقال لهم اللوتیون چې دوی ته به لوتیان وایي یعنی د قوم لوط عمل بکئی نو علا ثلاثه اصناف دا په درې قسمه باندې دي د قوم لوط عمل چې کوي ابن جوزی او یو سل دوی مصفه فسنف ينظرون یو قسم آغا لکان دي چې هغه تشګوري خپل لکان ته ګوري کله په موټر سایکل یو خوا کله بل خو سه ته شوشه جوړه کړی دا الګ بزان سرګرځي دا وې ځان سرګرزوم سوق خو دې رانه منی کی او ځان سره یار شرط بوزي راوي کله ملایان ولا لري کله ولا بوتل یو کله ولا سکه یو کله سکه خوشاله خوشحالي واسنف یصافحون بلکې سماغره چغې صرف لاسونه ملاوي ګړې بړې کې لاس پیچي د خولي الګ سره ګړه بړه کول دا ناروا دي په دې به ان شاء الله زه حواله رسته وم وسنف يعملون ذلك العمل او بل قسم اغه چې غي دک کار کوي د قومي لود د عمل کوي نو دا درې قسمه قومي لود عمل دی دارنګي د دا بیګيري الګ ته قتل دا ناروا دي د بیګيري الګ ته خو کله کله داسي چې یو سړی بیګيري ني داغه ګیري ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کوي نو د قوم لوط عمل کې دام راځي چې یو سړی او هغه ګیرشته خو ګیره وباسي ا ګیره وباسي نو هغه په دې کې راځي لکه رستو بزد هغه والا وامه او بل لکه ما وې کنه چې لاس ما سوال خولي الک سره کې ناستل غړه بړه کول دا پکې هم دي د ذکر کوي یو سل او و پنځوستمه صفه کې دی وای قال روغز روایت دی وای قال سمعت سفیان الثوری یقول لو ان رجلا عبس بغلام کې یو سړی اسی ټوکی کوي د الک سره ټوکی کوي بین اصبعه په دوو ګوتو باندې من اصابع رجله د ګوتو د خپونه دا سر خپو ګوتې وسره یو ځای کړی دي د الک سره او ګوتې موتې وای کنه داسي کله د هغه لاس سره لګیای کله د سر لګیای یرید الشهوته د اراده د شاوت کوي خوان ولا ور کوي الک سره خپل خپل جنگي یا لاس جنگي نو لکان لواتن دالو د قوملوت عمل له او دل به الله رب العزت هغه سزا ور کوي چې کومه سزا د قومي لوط عمل د قومي لوط عمل کوونکو اگر کده دغه کار نه کوي خو صرف کله یې کنه سړیا سي لاس ور لداسي مخی را مخی او لاس و یا خپو سره لګوري په دې باندې تلزز حاصلې پتونی داغه پتون سره لګولې داغه سره جوخ ناشتي اسی اړه ته سکون حاصلېږي نو دام په دې کې داخلي دارنګي بعضی الکان وای داسې دي چې هغه ځان خسته کوي څنګه د مخ نه وختلر کوي فیزيدون بذالک فی الحسن نو دې سره دای ځان لا لا خسته کوي زیاتې چې خپل ښکار شم ګیره بریت وختسی ګیره بریتی کن آورته لرکی څوک بریت پری دی ګیره لرکی څوک سره دواړه لرکی دواړه سره لرکی سم مولای ښکاری تک سپین موینی مینی فیزيدون بذالک علی الحسن علی المردان وای د بیګیر ولکانو نه دی بیا ډیر خسته ښکاری او د چې درې قسمونه دي او دې کې ټول قسمونه ټول قسمونه چې دین دا ناروا دي اوس دا کار چې څوک کوي د دې سزا سره او باز سړی وای کنه وای زه ورته اسه ګورم ړمه سپاره نو دا غیر لپاره دې څه ذکر کوي د فتاوا الله فتاوا د ابن تیمیه جلد یو صفه 250 باندې حواله ور کوي ومن کرر النظر الى الامر دی ونحوه او ادامه فقال اني لا انظر شهوه كذبا وای سوی یو سړی چې خولي الک ته ګوري سوی مړه زماړه کې وای سن راضي کاذابه وای دې دروغ وای وله وګد عبارت وای کړه دړه کې سنوي نو د بیا د تکاتل نه خور د پړه کې سدي دال مې کوچ کاله کاله هي دارنګ په دې باندې بیا دې ډېر روایتونه ذکر کړي او ډېر د علماو اقوال په دې باندې ذکر کړي زره تاغه نه یو سود توام مش نمونه خروار د دې سزاګانې به مرضی ما خو په ترتیب باندې وامه خو ترتیب پکې ساقط ته دغه شانته به یو سو ما چې دا د دې لپاره سزاګانې سوق دي چې دا کارونه سوق کوي د ذکر کوي سوار لسمه صفه باندې وای پس اگر کوئی اعلام کرے تو حد نہ ہوگی بیا وای امام شافعی کی نزدیک اس کو حد زنا لگے گی امام شافعی وای چې دا کار چاو کنه زنا حد بول ورکه چې وادي کړي نو څنګه ساره به چې وادي نه کړي نو سل کوړې به ورکه امام صاحب کې ها سلطان کو اختیار ہے امام بونی پوي باچا له اختیار دی کې تعذیرن لوتی کو جلا دی چې چا د قوم لوط عمل کون د سوزول هم شي حاکم سوزول شي یا دیوار اس پر ګرا دی یا دیوال د په دی باندې راو غورځي نورم بیا دغه شانته سزاګانې ذکر کړي چې د دیوال لاندې کو دیوال پر راو غورځوا چې د خنزیر دغه پاتې نشي نسل پاتې نشي دارنګ روایت ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کون فی آخر امتی قوم یکتفون رجال بالرجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اخیره زمانہ کې به داسې خلک راشي چې سړی به د سړو سره زنا کوي ونساهم بالنساء او خزه به د خزو سره کوي خزه به د خزو سره کوي بل روایت راځي زمولاوا کې ذکر کړی چې صحق خزه د یو بن سره ځان سولي فاذا كان ذلك کله نبی علیہ السلام وی چې تاسو کې دا کار سورو شروع شو فرتقبو عذاب قوم لوطنا بیا د قوم لوط د عذاب انتظار کوي چې الله به در باندې کانی وری بیا نبی علیہ السلام وی وما یمن الظالمین ببعید الله به دا راولېږي په ظالمانو باندې د ظالمانو نه دا چې دین لري نه دی دارنګ دی وای پس بارسمه سپکه اما اتیانی ذکور در غایت شدت و شناعت است که استحلال آن به شوبه موجب کفر باشدو چې څوک د دې لپاره نه څوک دې ته جایز وای نو دا موجب د کفر دی دغه سړی کافر کیږي په دی باندې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي منعون ملعون من عمل عمل قوم لوط هغه سړي باندې د الله لعنت ته چې د قوم لوط عمل کوي بیا نبی علیہ السلام ملعون مل عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط درې ځله نبی علیہ السلام وي هغه سړي باندې د الله لعنت ته چې هغه د قوم لوط عمل کوي دارنګ دې بیا ذکر کوي دې ذکر کوي په ډېر روایتونو کې قضیه وسوم اتلسمه صفه باندې اسلام می غیر فطری عمل 555 سمه صفه د هغه باندې اول ور کوي اول ور کوي ان اللوتیا اذا مات من غیر توبتن کلا چې د قوم لوط عمل سو کوي د الکانو یارانه دوستانه کوي او د مړ شو موسیخه فی قبری خنزیرن د دنه په قبر کې خنزیر جوړ شي قبر کې چې د ته وګورین د دنه بیا خنزیر جوړ شي دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ او روایتونه د بیا ډیر ذکر کوي په دې باندې غاڼو سپو باندې دا ذکر کړی بل روایت ذکر کوي علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په حواله باندې ذکر کوي لکه هغه ماوي چې درې قسم دي دارنګ دی بیا وایي امام لزوری رحم الله باندې والا پیش کړي وکذالک یحرم النظر الی الامر دی دارنګ ناروا دي قتل هغه بیګری الکتا اذا کان حسن صورت کله چې خسته شکل والی چې خسته الک دی هغه ته قتل ناروا دي امن امل فتنه ته املا کړه کې د سرازي او کړه کې د سن راضي خو خولي الګ ته بن ګوري یو نیموي کنه وای زما پړه کې سن راضي نه کړه کې د سرازي او کړه کې د سن راضي زکه فتنه چې دا دا بیګیری الک سره ډیره نږدې ده او ډیره پلیته ده بیګیری الک کې ډیره زیاته فتنه را دارنګ بیا وای چې دا زنا ده دارنګ وای ون نظر بشاوت للمرأه والامر ذ زنا بیګیری الک ته قتل په شاوت سره دا زنا ده او پرده خزه ته قتل دا زنا ده دا څه شو چې لکه زنا دی ور سره وکړه لکه نبی علیہ السلام نو ثابت شری نبی علیہ السلام وای زنا العين ان نظر د سترګو زنا دار چې ته بي ګيري الګ ته وګوري پردای جنات په وګوري دارنګي دی وای بیا د علامه شامی رحمت الله علیه قول ذکر کوي رد المختار اول جلد 209 صفه باندې حواله ور کوي وای هغه نای چې کله بیګری نای الک نای او خکول نای پاغه باندې بساروم نه کټه کې ګیره خرویل خو ناروا دي پاغه باندې بساروم نه کټه کې قال شیخنا ويستفاد منه قرات الحلاق لامر دي اذا وجد المخلوق راسه من اللذه کله چې خکول نای دي او سنت دلالی او سر دل کټه کې او ستا پزړه کې هغه تسرازي نو هغه هغه باندې بسار نه کټه کې دارنګي بیا وای د حسن ابن زکوان قول ذکر کړي لا تجارسوا ابن الاغنیاء د مالدارو الکانو سره الزامنو سره مکه نه اوله زکا فإن لهم سورن كسور النساء د مالدارو خلکو الکان ما شومان چې دا غي د جنکو په شان شکلونه ای خستای کنه وهم اشد من الفتنه من العذارا وای دی د پیغل جنان ډیر په فتنه کې سړی غورځي د مالدارو هغه زامنو سربنه کینول هغه سرسپی علماو دا حرام کړی دی چې د بیګری الک سره کینې په کور کې خوشي کور کې د بیګری الک سره بیٹک کې غپ لګی کنه خلک جونګړو کې ناشتي غپونه لګی او دکانن یا په کم ځای کې دکان کې دا غره عربای کې وتم دکان وای په دکان کې بیګری الک کینې نوز دغه شانی کني په دکانونو کې د دې لپاره بیګری الک ساتلې چې سودا په خرصوم او چې کم دکان کې خپل الک ټول هغه تراجمه شوی چې لو غوړ زیړی نو ټول باغې ته راجمع شوي او سودا په دې باندې خرڅي کورسا به ورته چولی کو بهر پاره کې بالک ناشتي او هغه داغه په ذریعہ دعوت ورکې چې راشه کپڑا والا راشه سپلای والا راشه سودا والا هغه لک لراځي غب شپ لګي ډرایور چې کلندر ځان سره ګوري الله دې معافيو کې هغه کلندر لري چې لک خي او ټول نه یادوم خو ترکان چې مزدور ځان سره ګوري نو زما او ستا په شان نه بوزي چې راسه خو غونتینو هغه په په دفترو کې چې الک لګی نو اغه الک لګی چې هغه بیګری او خوان کوي ور ټول نه یادومه چې بیګری الکی هغه ځان سره علی او خيستخ کاری دغه ځان سره ګوري په په گاډو کې ډرایوران او کلندران خولي الکان په دفترو کې دغه په ارشي کې په خپل الکانو باندې خپل کارونه کوي او دکان نه په دکان کې نو په خوشي الک سر په کور کې کېناستل په دکان کې ور سره کېناستل قیاسا علی المرأه قیاس کول په خزوانه چې لکه خزي سر څنګه دا ناروا دي نو دی بیګری الک سره هم دا ناروا دي لأن النبي صلی الله علیه وسلم ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دی ما خلا رجل ما خلا رجل بامرات الا كان ثالث شیطان یو سړی چې د خزي سره یوازې کې نه سندرې می شیطانی نو چې د الک سره کې نه سينوم بدریم بری څه شي شیطانی دی بیګری الک نه بلری تختی نن سبا معاشره په دې باندې چلیږي کاروبارونه په دې باندې چلیږي پالکانو باندې چلیږي خور ښکلی او مور ښکلی نو هغه جایز دی ته به نه ښکلی بیا وی ويکره ان يقبل ان يقبل الرجل فم الرجل دا مکروه دي چې اولک د بیګری الک یا د بل سړی خلخ کول کی یا دا غلاس کول کی یا دا غبل ځای کول کی ولی نبی علی السلام منع کړی دا نه عن المقامات و هو المعانقه یادم شو نبی علیہ الصلات والسلام منع کړی د بیګیری الک سره د غاړي باړي کولو نه وال مکالمت او د مکالمې نه هغه څه شی دی ویت تقبیل او غخ کولول دي نو دغه شروع دي کني دي دا غاړي باړي او چتول را خلاصول دارنګي دی وی اتلذذ بمثل امر دی بمصافحه و نحو ذلک حرام خوند حاصلول په بیګیری الګ باندې پلاس ملاولو سره یا نور غړ بړ کولو سره کې ناسلو سره دا حرام دي اعظم اسما من ان التلذذ بالمرأه الاجنبيه د پردای خزه سر کې ناستل دور غټ ګنا نه لري چې د بیګری الګ سر کې ناستل غټ ګنا سور مولیانو دا خبرې ذکر کړي یاره دا خبرې وای مکو یدا سي دغه خبرې کنه یو پکې ما د مخ کې زکات خبرې وکړه ما زکات خو ټول خلک ور کوي مولا خو به علاج کې استنې بلګي ډاکټر لچ ورشي نو هغه سوي چې تو تاسو سر می خوګيږي هغه اداره خېټه د قبض دوايي والا او غره تاسو جوړه د پاندو دل در کوم کاوه تاسو وي سرخوږي ګولا ولا ور کوي بل ابن سیرین رحمت الله علیه وی ليس شيء من الدواب يعمل هذا العمل الا الخنزير په زناورو کې اس زناور د عمل نه کوي بیر خنزیر نه خنزیر د عمل کوي چې نارینه پر نارینه سوريږي او ودوا بل يعمل هذا يعمل هذا العمل الا الخنزير والحمار خر مو دا عمل کوي او خنزیر دا عمل کوي چې دا کار شروع کیږي خنزیر خو بیا راشي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من مات من امتی و هو یام ګوره د نبی علی السلام خبره ده نبی علی السلام په دې خبره خو نه شرمېد کنه موږ په ول شرمېو نبی علی السلام وای من مات من امتی و هو یعمل عمل قوم لوط یاره وای پلان کې استاد جی داسې خپل مسلې کوي سم مسلې کوي وکه ګوت ور کړی کیسه شروع کړي نو هغه څه مطلب شو هغه څه مطلب شو په چا کې کومه پلیتی هغه ته په ګوته باندې کوي دا د ځان نو باسه او نا جوړه سړي باندې خو بد لګي کنه من ماته من امتی څوک چې مرشه زما د امت نو دی عمل کې عمل د قومي لوته نقل الله الیما الله چې الله چې دې تبه په خپل مبارکي خارج خاخ کې الله د قومي لوت خاله ولېږي الته ولېږي حتا یحشر ماهم تر دې پورې چې الله به دا غي سره پورته کی دارنګي ابن قیم رحمت الله علیه وی فیزا جات رسول الله لقبض روحه نقلوها الى دار اخوانهم چې یو سړی د عمل د قومي لوت کوي د الکانو یارانې مارانې کوي او پرشتي راشي د دونو روح علي نو دې څه کوي هغه د هغه غذا ته نقل کی د قومي لوت خو نه نقل کی چې اوس په اوس په مذاب دی و موضع عذاب موضع د عذاب ته نقل کی فکانت روحه بین ازواجهم وذالک ازیق مکانا د دروغ هغه ملګرو خواله ورشي او دا تنگ مقام دی و اعظم عذابا او ډیر سخت عذاب کی دی دغه ځای د سخت عذاب ولري من تنور الزنات د تنور د زنایانو نه نبی علی السلام وی چې زنایان په تنور کې لمب کیږي په برزي او کته راځي په برزي او کته زی دې سړی لچې قومي لوت عمل کوي دلر زنایانو نو الله رب العزت سخت عذاب ور کوي د قیامت پر ورځ باندې بدای څنګه پورته کی دا ابن عمر رضی الله تعالی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی فرمای یو شر اللوتیون یوم القیامت پورته کی بلوتیان د قیامت پر ورځ باندې چې د الکانو یارانه دوستانه کوي فی سور القرده والخنازیر په شکل د خنزیرانو د شادوګیانو کې د قیامت پر ورځ باندې نور خلق د انسانانو په شکلی دای بر خنزیرانو د شادوګیانو په شکل باندې پاسي الله رب العزت دې ټول مسلمانانو ساتي دارنګي محمد ابن محلا هغه فرمایي چې ما د عباس دورین اوریدلی دي هغه فرمایي بلغنی ان الارض تسیح اذا ركب ركب الذكر ولا الذكر وای ما دا اوریدلې چې کله الک د الک د پاسه شي نو ما اوریدلې ان چې زمکه دا چغه وباسي زمکه په چغه باندې شي چې الله دا خلک څه کوي دا خلک څه کوي دا خلک څه کوي دارنګي دی وی لو ان الذي ورپسې بیا ذکر کوي د مجاهد رحم الله قول لو ان الذي يعمل ذلك عمل یعنی عمل قوم لوط واکشي وای چې څوک دا عمل کوي د الکانو یارانه دوستانه او خاص دغه کار کوي لا عمل قوم لوط اغتسل بكل قطره في السماء کده پاغه ټولو وبانه ولګي ولام بي پساس کو باندې چې په اسمان کې دي وکل قطرتن فی الارض چې پس مکه کې دا سور او بدی د دریابونو لم یزل نجسن دی با میشه تر قیامت پورې به دی پلیتی کده ټول اسمان په وبو باندې ولامبي او د زمکه په وبو باندې ولامبي خو بیا به هم دی پلیتی دارنګ د ابن جوزی د فضل ابن عیاس قول ذکر کوي وی لو ان الویوت لوتیان اغتسلا بكل قطره نزلت من السماء لقي الله غیر طائرن چې کچری لوتی د قوم لوط عمل چې کوي چې د اسمان نه سور او بر ازي او په دغه ټولو بو باندې دی ولامبي بیا به د قیامت پر ځبان دی د الله خواته پلیت پاسي په جنابت کې وپاسي بل روایت هم شته غبي عوام دارنګ ابو هريره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي د نبی علی السلام نه من نکاح امراته فی دبرها چا چې د خپل خزې تر شا طرف نه رات لوکړل یا تعذا به الناس قیامت کې به ټول خلک د دنه په بوی باندې وي چې دا بوی د سشي دی نو بیا وای چې دا دیس خان چټ دا کارونه کول خزه ته رشا طرف نه راتل کولل او د الکانو یارانې کولې نو ای هغه وای چې الله جهنم ته غورځو جهنم ته په محشر میدان کې به د دنه ښا بویزي لکه مړه خره چې پرته یو ټول خلک ته په تنګ یو پازابي نو حتا يدخل الله نار يدخل الله نار جهنم الله به ورده جهنم ته غرزي ويغبط الله عمله الله ردا عمل بتول ختم کی ويجعل في تابوت من نار الله به په صندوق د ور کی کی او میخونه په وغرز واچ او وټکي او جهنم ته به غرزي او چې هغه ټول خلک به داغه نه خلاص کی چې د خزي تر شا طرف نه راتل کوي دارنګ چې د دالکانو بد پیری کوي دارنګي چې کم سړی او هغه دا کارونه کوي هغه دوسته او نبی علیہ السلام ویلا ادخل الجنه دیوسن دیوس به جنت ته نزي سزا صدا اقتل الفا من وجدتمو ته نبی علیہ السلام وی من وجدتمو تعمل عمل قوم لوط چې تاسو کوم ته عمل د قوم لوط کو فقتل الفاعل والمفعول به فاعل او مفعول به دواړه وجني چې دا کارونه کوي نو چې کم فاعلی کنه فاعل خو پیژنې کنه چې څوک کار کوي او چا سره کار کوي هغه دواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وجنی دا کتاب د لباب الاخبار دغه یو سو احادیث ردی په باره کې ذکر کړي والله اعلم بصحته دغه د په دې کې ذکر کړي د یو خو د زنا مزمت ذکر کړي چې د خزو سر زنا بیا د لواطت ذکر کړي دی وی اسنان لا یجتمعان مع امرائن دو کارونه چې دا په سړی کې نه جمع کیږي ابدا همیشه از زنا والغنا چې او سړی زنای شو نو د کې مالداری نه جمع کی زنا او مالداری نه جمع کی دی به الله خو خواري دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان قال النبي صلی الله علیه وسلم زنا الرجلین المشو د خپو زنا دار چې د زنا ځای ته لاړ شي و زنا الیدین البد شو د لاس زنا دار چې پردای خزه دی پیونی ولا پردای لګ دی پیونی وو و زنا لغین ان نظر زنا د سترګو غ نظر د قتلی چې ګوره ورته نو ټی وی ګوره دا به زنا کې ناراضي دا به زنا کې ناراضي او اوس ټول په دې عمل باندې راشه وی وی سړی یو ټونګه غپو لګو کولې الک چې راشه ټونګه ته مړاډو راځي نه خواله هم ناراضي لری لری ګرځي راشه دې ځای غپو لګو نو بیا وای یار زمونږ ور دا خو مونږ ته داسې دی لکه خپل بچی او زمونږ وای خدای شته که سپړ کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي زنا اون واحد یغبتو عمل 70 سنتن سړی چې یو زل زنا وکړنو د او یاو کال عمل ولا الله رب العزت ختم کی چې یو زل زنا وکړه زمونږ خو یا کال عمر نه بل عمل هم چرته دی چې یو زل زنا چا وکړه الله رب العزت ولدا او یاو کالو داغه هغه عمل هغه ورله ختمي دا راځي راوام ان شاء الله دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي ان لاهل النار صرخه من نتن ريحن فرج الزانی دا په جهنم کې په جهنم کې چې چا زنا کړي و زنا نو د د فرج نه د د شرمګانه به یو ښه بوی دی ټول جهنم بیان بداغینه تنګي وای بچ د زنا کړي و دا ډیر حدیث دی زنا په باره کې د قومي لود د عمل په باره کې دی وی قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویلی من قبل غلاما بشاوتن چا چې ول خل کو خلی کنه خلی وسو چا چې ول خل خل کو عذاب الله فی جان فی نار جهنم الف سنتن الله بوله په جهنم کې زر کال سزا ور کوي چې یو ځل الخ خل کو عذاب الله فی نار جهنم الف سنتن په دې زړه کنټرول پکاري چې تا ته زړوي کینه دی خولي الک سره غپو لگاوا کینه و سره راځه چرته بوزا په موټر سیکل صحابه ته بوزا وای چکر لزو پلان کی ځای ته زو په زړه لک سخته تیر ک یو رس تیر ک بل رس تیر ک زړه به خپل بیا صبر شي دارنګ نبی عليه السلام فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسل اللوتي بماء البحار که قوم لوط عمل کوونکې سړی د د ټولو دریابونو په وبو باندې ولامبي لا یکون یوم القیامت الا جنبا د قیامت پر ورځ به د پالت د جنابت کې الله ته مخامخ پاسي چې د قوم لوط عمل سو کوي یارانه کوي د قیامت پر ورځ به د پالت د جنابت کې پاسي دانه چې په ځان لوټواړو ز پاک شم پاکيږي بنا د الله مخې له پلیزي نو دا غي شرم نه دی الله بیا ټول خلکو ساتي چې دا به سور شرمي چې نبی عليه السلام به ولاړی صحابه به ولاړی مور او پلار به دی ولاړی خزه به دی ولاړی لونه به دی ولاړی او ستا ارسه بخکار شي چې تا د پلان کې الک سره غپ شپ په کم نیت باندې لګو د سر چې کې ناشته په کم نیت دارګ نبی علیہ السلام وی من قبل غلاما بشاوتن چا چې اول خپل کو پشاوت الجمع الله یوم القیامت بلجام من النار الله وو تر قیامت پر ځبانه د اور واګي واچي ځکه په دې خله باندې د پر دې الخ خپل کړو دارنګ نبی علیہ السلام وی اذا تر رجل مع الرجل فهما زانیان کله چې یو سړی د بل سړی خواله راشین دا دواړه زناکار دي د لور زناکارو سزا ورکول شي دارنګ نبی علیہ السلام وی من قبل غلاما بشاوت دیته وکشي من قبل غلاما چا چې یو لخ کول کو په شاوت سره پاکا انما زنا مع امه 70 مره دا سې شو چې د خپل مور سره او یا زله زنا وکړه چې پر الکه خپل کو کولول خو پرېږده چې څه څه کارونه خلک کوي فکانما زنا مع امه سبعین مره دا څه شو چې د خپل مور سره او یا زله زنا وکړه الله دې ټول مسلمانانو ساتي دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي اذا ات الذکر بالذکر کله چې الک د الک د پاس شي زلزلت الارض نزمک په جړه کې دوبان شي وقت العرش د الله عرش په جړه کې دوشي اسمانونه الله ته بچغه شي وقالت السماوات او امرنا نرجمه الله مونږ ته حکم وکړه چې مونږ یې اولو د دې ځانه په خپل ټوکړو باندې اولو وقالت الارض زمکه وای او امرنا مونږ ته حکم وکړه نلتقمه چې او نوړای کو الله وای مونږ ته حکم وکړه داغه وای زمکه وته وای چې مونږ یو نوړای کو الله وای نه دعوه پرې دی پاین طریقه علیا دې به ما خوا ترازی بل خوانه دی الله وای مال برازی وقيامه بين يدي او درې دل زما مخې ته ریزه به د نبی عادت خبره تاسو کوم دارنګي د دې په باره کې یو سو احد دو درې احادیث د ابن جوزی رحمت الله علیه هغه مکسر دغه احادیث ذکر کړی ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی دی په باره کې په خپل کتاب کې ذکر کړي پنځنه وی صفه باندې دې ذکر کړي په پنځنه وی صفه باندې دی وای اعلم وفقك الله ان هذا الباب من اعظم ابواب الفتن پوه شوی الله ری تعالی توفیق دار کی دالکانو یارانی دوستانه دا د ټولو فتنو د دروازو نه یو غټه دروازه ده په دې باندې ډیر سړی گمراه کی وقد اهمل کثیر من الناس مراعاته ډیر خلک وای دا مسله بیانول پری خودلی دي فان الشیطان انما يدخل على العبد من حيث يمكنه الدخول شیطان ته چې کوم طرف نه ممکني نو هغه طرف نه راځي او دا حدیث چې کوم ما دې کې ذکر کړی نو اکثر دا ما ویل دي او په دې کې دا یو مسله ده یو مسله ده پکې او چې هغه کم ځای کې نبی علیہ سفیان سوری وای انه قال مال جاریه شیطانون د جنای سره یو شیطانی و مال غو... ګرانو محترم اوریدونکو دا وتاز ده حافظ اسلامی ریسرچ مرکز بریډ چوک شګړه کې ته محمد صادق محمدي سره هر سات ملاويږي دې راوا دا قسم د نیو علماء کرامو تقریرونه ناتونه تلاوتونه نظمونه هم تاسو سره د دکان نه تر لاسه کې دي شي موبایل نمبر دی صفر تین صفر صفر نو صفر آٹھ ایک چھ ایک چار پتہ یاد لرے حافظ اسلامی کرکٹ مرکز مین چوک شیرڈا ماونو داغه سره خبره ترې وکړي نو بیا وتوی یا با علی لا تمشي مع هذا الغلام د دې الک سره مگر زرا تا ځان سر بیګری الک څنګه راوستره اوس خلک بیګری ګرځي کنه چاکار مکرې وای په طریق فلار کې رد سر مگر ځا فقال له هغه توی انه ابن اخت دا زما خره دی دا ماشوم الک چې دی بیګری د چې ما ځان سره راوستره دا زما خره دی قال هغه ته وین کان اگر سکتا خره دی ولا توسم الناس خلق په ګمان په ګناه کې ما چوا خلق به پتا باندې بدګماني کوي چې ته دا کارونه کوي نو خلق به پتا باندې بدګماني کوي ځکه خلق وایي چې رضان سره الکان ګرځي نو بیګری الک هغه د ځان سره مګر ځوا دارنګ دې تحذير ذکر کوي د دې په باره کې په یو سل 55مه صفه باندې ذکر کوي یو سل 55مه صفه باندې د دې په باره کې د احادیث ذکر کړي یو سل 55مې صفحې نه شروع کیږي او ډېر احادیث بیا د په باره کې ملعون من عمل قوم عمل قوم لوط دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي ما ان اخوا فما خاف ولا امتي یقینا ډېر آغا چې زیارېګم پاغه باندې د خپل امت نه نو هغه څه شي علا امتی من بعد عمل قوم لوط عمل د قوم لوط چې زما امت والا بدا شروع کی الا فليرتقب امتي العذاب چې کله دا عمل شروع چې زما امت د عذاب انتظار کوي کله اذا كان الرجال بالرجال والنساء بالنساء چې سړی د سړو سره دا کار شروع کوي او خزه د خزه سره سړی خو کوي خو خزه څنګه کوي نو د روایت د مقول عن واصل ابن الاسقا نبی عليه السلام وي سحاق النساء زنن بينهما خزه چې یو بل سره سوليږي نو دا د هغه په مابین کې زنا ده خزه په دغه باندې خپل شهوت سړی دارنګي یو سل دوش پیتمه صفه او یو سل پنځس پنځوستمه صفه پاغي کې دې ذکر کړي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي اقتل الفاعل والمفعول فاعل او مفعول دواړه او پیج او وجنیو چې چا دا کار څوک دا کار کوي او څوک چا سر کوي دواړه وجنی دارنګي وای نبی علیہ السلام فرمایلی ما صفه باندې ذکر کوي ابن جوزی رحمت الله علیه مر وجدتمو حدیث ذکر کړي مر وجدتمو یعمل عمل قوم لوط سوک چې تاسو مونږ ته د قوم لوط عمل کو فرجم الاعلى فرجم الاعلى والاسفل بارنه ولاندې نه دواړه وجنی بارنه ولاندې نه دواړه وجنی دارنګ علی رضی الله تعالی نو بارک راضی چې هغه چې چا د قوم لوط عمل کو د قوم لوط عمل کو نو هغه سوزولو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خط لېګلو او هغه کې وته وی چې دلته کې یو سړی دی او هغه دا کارونه کوي دا څه کار کوي لکه د خزې سر چې خلک څنګه کار کوي هغه سره هم خلک دا عمل کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه را جمع کړل علی رضی الله تعالی عنہ پکې علی رضی الله تعالی عنہ ان هاذا ذنب لم تعمل به الا امه واحده دا کار چې دا ګنا یو امت صرف دا کړو بل چانو کړي نو ففعل الله بهم ما قد علمتم الله دا غي سراغه کار کړو چې تاسو ته پته را ارا ان تحرقوا بالنار زوی دا زما دا رائے د چې په اور باندې وسوځوي نو ټول صحابه په دې باندې اتفاق وکړو ايو حرق بالنار چې دې په ور باندې وسوځول شي دغه سړی چې دا کم کار کو فامر به ابو بکر ايحرق بالنار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا سړی په اور وسوځوي وقد حرقهم ابن زبیر وهشام ابن عبد المطلب هشام ابن مطلب ابن زبیر هم دی په اور باندې سوځولیو دارنګ نورم د دې د دې باره کې ډېر روایتونه دي دارنګ دی وای شعابی اے اللوتی یورجمو اوسن او لم یحسن لوتی سره چې کوم د قومي لوت عمل کوي کاغه شادي شوده او که شادي شوده ني خو هغه به هغه به چې دی نو په ګټو باندې به اشتل شي او رجم کولې بشي دارنګ دی وای ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو شو چې څوک دا عمل کوي دا غ سزا سزا هغه وای یو یونظر اعلی بیت فی القريه دنګ اوچت کور وو قتل شي فیورما منکسن منکسن نسکور براو غرزول شي ثم یتبع بالحجاره بیا به دې په ګټو باندې وشتل شي بانګ وایي بیا دوه خبرې کوم امام نخعی رحمت الله علیه هغه د لوتی په باره کې ذکر کړي چې څوک عمل د قوم لوط کې هغه وي لو کان احد ينبغي ان يرجم مرتين کچره دا مناسب وي چې وسړی له دوه ځله رجم ورکول شي لکان ينبغي للوتی ايرجم مرتين بیا با چې سو قمل د قومي لوت کوي نو هغه دا مناسب چې هغه دوه ځله سزا ورکړي شي خو دوه ځله رجم ورکړي شي خو دوه ځله رجم ورکیږي نه ځکه په یو ځل په ګټو باندې وشتل شي نو اخو مرشي د دې په باره کې نورم ډیر احادیث دي لکه مخکې ما ویلو دیم ذکر کوي یو سل درش په تمه صفه کې دی وایي لو ان لوتيا اغتسل بكل قطره من السماء لقي الله غير طائر قوم لوط عمل کوونکې داس پټول وبو باندې اول امبي چې د اسمان ناراضي پار ارساس کې اول امبي نو بیا هم د قیامت پر ځبانه دی پلیت پاسي دارنګي دا ذکر کوي عن برد ابن سنان عن ابي المنيب وګد روایت ته عن عبد الله ابن عمر دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی یو شر لوتیون یوم القیامت د قیامت پر ځبانه بعد قوم لوط عمل کوونکی دا پورته کړی شي په صورت القرادت والخنازیر په صورت د شادو ګیانو د خنزیرانو کې الله به د خنزیرانو شادو ګیانو په شکل کې پیدا کړي دارنګ بل روایت ته دی روایت ته خصو چکی د اوګد سند ذکر کوي بیا وایي عن ابي الصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من خرج من الدنيا على حال د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خبره غوړې دی خپل نه کومخه نه چې توبه خدای توبه دای سوې من خرج من الدنيا سوک چې وته کتاب مې راوړل من خرج من الدنيا سوک چې وتر دنیا نه على حال په کوم حال باندې خرج من قبره على تلك الحال به بد قبر نه په دغه حال کې راوځي چې په کوم حال کې دې مړ شو نو په هغه حال کې به دې را را پاسي حتا ان اللوتیا یخرجو دا لکانو دا کار چې سوکې دې بد قبر نه څنګه راوځي الله رتی هر مسلمانو ساتي وای ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای حتا ان اللوتیا یخرج دې براوځي يعلق يعلق يعلق ذكره علی دبر صاحبه د دو دیو د قبر نه داسې راوځي چې د د مخ کې طرف ذکر هغه چې هغه چا سره غلط کار کړي دا هغه شاته طرف سره بنختی چې څنګه دی دا کار کو د قبر نه به دغه شان راوځي او کې محشر طرف ته رواني مفتزحین علی رؤوس الخلائق یوم القیامه وای ډیر شرمیدلی وای د ټول محشر کې د ټولي دنیا مخامخ به دی ډیر شرمیدلی چې چا دا عمل کړی دی چې چا دا عمل کړی نو په دغه حالت کې به دا پاسی چې د مخه طرف او دا بل شا طرف دا به یو بل سره نختی او دغه شان به محشر ته رواني الله دې ټول مسلمانانو ساتي او بل روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ها اوس دا مطلب نه چې الله معافي نه کوي چا کړی الله ته په صحیح زړه نه توبه او باسي دا نه چې توبه میره توبه بیا کوي قتل ناروا دي پر خپل الکتا داغه سره ګړه بړه کول ناروا دي لا سوال په دا ناروا دي چکر وبانی ځان سره ګرځول دا ناروا دي دا کار کول دا ور سره ناروا دي دا ټول حرام دي په دې باندې په دالو دالو باندې احادیث دي د علماو اقوال کتابونه په دې باندې لیکل شوی خو ټیم شته دی نه دوره ټیم نشته مونږ ته سبق هم پاتې دی نو په دې باندې احادیث دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما د حدیث مخ کې ویلو مو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا عمل سو کین لا يقبل منه صرف ولا عدل نه نفل مسکبلی یو نه فرض مسکبلی چې دا کارونه سو کوي یو بل کار دی چې هغه خلک کوي په خپل لاس باندې بد پیلی کوي د لاس عمل کوي پیژنې تاسو کنه د لاس بد پیلی کوي په دې نور احادیثو کې دانش نه دي ذکر شوی نورم ډیر روایتونه لري خو په دې کې یو روایت کې دا راغلی دی دغه عمل باره کې دان انا انس ابن مالک ان نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي نبی علیہ السلام ګوري وی ښا چې نبی علیہ السلام په دې خبره نه شرمېده زه په نه شرمېږم کومه نبی علیہ السلام به کم ځای کې دا خبره کړي جمعات کې به نه کړی ها کلوډ سپیکر او په لوډ سپیکر به هم کړو موږ په لوډ سپیکر باندې کوم میزه خیر دی نبی علیہ السلام جمعات کې خپل صحابه ته دا خبره کوي سوې صحابات لا ينظر الله اليهم يوم القيامه وته ندي چې الله به قیامت پر ځبانه دیته ونګوري وته ندي چې الله به تر قیامت پر ځونګوري ولا يزكي مون بدیل پاکي ولا يجمع مال العالمین او نه به د نور خلکو سره یو ځای کی وکسان دي چې دی به الله په محشر کې په قیامت کې د نورو خلکو نه لري کی د رحمت په نظر ورته نګوریو او يدخلون اول الداخلين اول به جهنم ته دی دن کیږي دا و کسان دیو الا يتوب کو توبه وباسین خیر دی فمن تابا تاب الله علی چا چې توبه وباسلن والله به پاغه باندې مهرباني وکي چې توبه وباسلن خیر دیو انا کی حیده چې د خپل لاس سره زنا کوي چې د خپل لاس سره څه شي کوي نبی علیہ السلام وی ګوره ښا ان کې هو یادو چې د خپل لاس سره زنا کوي داغه وخت کې هم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رضی علم ورکړو چې دا سي پلیت برا پیدا کی بدا کارونه هم کوي نو چې د خپل لاس سره زنا کوي په خپل لاس باندې منی خارج کوي د خپل بدن نه نبی علیہ السلام اول به د جهنم ته ځي ټولو خلکو نه مخکي او الله به د نور خلکو سره یو ځای کینه بل والفاعل والمفعول به فاعل او مفعول به چې څوک دا کار کوي او چې چا سره دا کار کوي دارنګي نور ډیر ذکر کوي و ضارب ابوي چې خپل مور او پلار وي او دارنګي چې خپل گاونډي له تکلیف ور کوي او د خپل گاونډای سره زنا کوي د خپل گاونډای سره زنا کوي دا به الله رب العزت اول جهنم ته غورځي نورم په دې باندې ډېر حدیث دي دا کتاب په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دي دا قول اخوان ان وسوسه الشیطان ان فتنه الشیطان بتلا او بسبیان دارنګ زم الهوا لباب الاخبار کوم دی بارکه حدیث دي نورم ډېر حدیث دي په بارکه شته او تفسیر چې سو غواړي د غریزان لبیا وګوري سورتون انزلنا دا سورت چې را لګلې مونږه دلرا و فرضنا او لازم کړی مونږه د احکام مولانا عبدالحی رحمت الله علیه غالبا په عاشیه د هدايه باندې د لاس او عمل چې سوکین په دې باندې ډېر حدیث ذکر کړی دي هدايه اول جلد دا غې د اخر اخر کې دی په حاشیه باندې مولانا عبدالحی رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې په لاس باندې سوک بد پیری کې غالبا اغه ځای کې دي سورتون انزلنا دا سورت را لګلې مونږه دلرا و پرزنا مقرر کړی مونږه د احکام دا ولي وای هر سورت الله را لګلې خدا ذکر دې سردا ذکر وای چې الله وای ما را لګلې چې پایشی رضی الله تعالی عنها باندې پدې کې تومت لګیدلو دا سورت دا غي د پار نازل شو او داغي واقعي ذکر کوي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی عليه الصلاه والسلام عادت شریفه داو چې نبی عليه الصلاه والسلام به کله jihad لته نو نبی عليه السلام به یو بیبي د ځان سره بوتله خسنه وی واچو ایکس وی واچو چې کم د کمی برا وتا به بوتله غزوه بنی مستلق لچ نبی علیہ السلام ته jihad لا خسنه واچو زمانم راوته خسنه نبی علیہ السلام ځان سره روانه کړم نبی علیہ السلام ته چې کله جهاد شو نبی علیہ السلام واپس راته منافقان خو کنه هغه خو چې څنګه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تهمت لګو چې واپس راته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه ته نږدې او ځای کې پړاو واچو پړاو واچو چې دلته شپه کو سار وختي بزو خدای نبی علیہ السلام عادت داو چې کله قافلتن یو کس دو به پری خودل چې کدل ته موږ نه سلوخي لرګي پاتې شوی زکه تیار را تاسو به بیا راوالی واپس برازي ا بیا به تاسو راځي عائشه رضی الله تعالی عنها وای چې منګه هغه وخت کې وای زمون خز زمون خزي چې وی هغه وخت کې موږ سپک سپکیو بل عائشه رضی الله تعالی عنها خوړاو مو وای موږ به لګا لګا ډوډه خوړا اوس خو خزي سربي شوی دي وای هغه کې جاوه چې و پاغه کې بزو سواره شو مکه بناستم صحابه برال زبې دوخ د پاسه کې نو لما نو دغه رز باندې دغه ماقام شپه باندې ما سار نبی علیہ السلام کوچ کو ز قضا حاجت لتلم داسې لړم ځنګل تا زما هار وشلې دو ما غرا ټولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته صحابه ته زی چیزو صحابه زما کې جاوا هغه کې خدا کې خدا پوخ باندې هغه وی جوړې پدې کې هغه شته ځکه زه خو سپکاوم هغه ته پته ونه لګیدا زه چې کله رالم زه چې کله رالم نبی علیہ السلام تل ټول صحابه تللی دي نو ما دا ما زړه کې دا سوچ وکړ چې که ززم نو لار برانه غلطه شي خوراشه دې ځای سمله نبی علیہ السلام بخپل راضي وې صادر مې پزان راخ کو د شما غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي پاتې شو صفوان رضی الله تعالی عنہ چې کله رڼایو لګي داغه ګرځیدو چې کس شهر صاحبونه پاتې شوی زیر عوالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې را پاسې دم دیو فخمرت وجهي بالجلباب ما خپل مخ پټ ک په صادر باندې او کې جاوا کې کیناستم د اوخ روان کو او زلړم روان شوم د موار نیولې د اوخ آلته چې مونږ ورسېدو نبی عليه السلام هم غرمې ټیم کې را لاندې کو منافقانو ته پته ولګي عبد الله ابن ابي ابن سر اوه چل خو یو کنه د عائشه رضی الله تعالی عنها صفوان سره یارانه وسنګ دواړه پاتې شيو معاذ الله دا تهمت ولګو منافقانو دا خبره مشهور کړه مشهور کړه کلی ته هم دا خبره را ورسیده پکې ساده صحابه پکې هم راګیر شو مستر رضی الله تعالی عنہ هغه پکې راګیر شو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه د خلینو هم دا خبره لړه وا ساده سړی او ټول خلک چې خبره کوي نو ساده خلک پکې هم راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ ډیر زیات خبره عائشہ رضی الله تعالی عنہ ماته هیڅ پته نشته چې څه چلې څه چل نه کلی ترالو منافقانو خبره مشهور کړه نبی علی السلام ما خو علی بچراغ نور کله به خاندو خاندل به خوشاله وو بیا بچراغ نو بس خپه به ما ته پته نشي چې څه چلو څه چلنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه را جمع کړل علی رضی الله تعالی عنہ سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ او دارنګ سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول خبره ډیره مشهور کړه نبی علیہ السلام جمعات کې د منبر د پاسه ودرېدو وې دې منافق نو ما سوق خلاص کړي خو زه په شرمونو شرمولم علی رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ او دارنګ یو بل صحابه صحابیو داغه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره وسره وکړه نو یو ورته وی علی رضی الله تعالی عنہ ته چې ستاره پر خډيري خزيري ځان لبر او کپری ده دغه کنه او ستا په خزه باندې زمون غلط ګمانوم نشته بل صحابي وته وی چې نه د الله پیغمبر د منافقانو خبره ده نبی رسول الله پریشان په منبر باندې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وی چې ما بر دې منافقان نه سو خلاص کی دای ما پسې داسې داس خبرې کوي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسې د تورې اوچا تکړه وی ما ته یو خې که زما د قوم خ... اوس نه زبته نه سټ کټ کم کله خزرج نه نو ما ته وای چې وی وجنم صحابه خپل مینس کې یو بل پسې پاسې دل منافقانو دوره کار وکړو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ پاسې دی وېسه شي هغه زما د قبيله مشر دی د خزرجو ته هغه باندې تور اوچته ته ورته سوایا بل سړی پاسې دو اوسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ حزیر رضی الله تعالی عنہ هغه پاسې دو وی سعد ابن عباده ته وی ته په غلطه باندې ابی ابن عبد الله ابن ابی ابن سلول دا منافق دی دا الزام د ځان نه لګولې دی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی اسلام ډیر پریشان او ډیر د منبر د پاسه ولار دی او جګړه خپه دی جاړي صحابه یو بل پسې توري راواغست دی یو منافق دلاسا نبی اسلام ته غلی شي غلی شي غلی شي شور مکوي نبی رسول الله ټول صحابه په آرام کړل او نبی رسول الله د منبر نه راکو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای عائشه وای ما ته پته نشته چې څه چلې څه چل نه خو زه نبی علیہ السلام باندې پوه یم چې خپه دی دنه زما د یو زنانه و داغه سر زر روان شوم بهر زه چې وتما امتیاز ول ور سره ځکه وی لیټرینونه ټټای لا مونږ نه جوړې کړي بیا خو چې ټټای جوړ شي کور به قضا حاجت کو وی ما خام روانه ما د مستو مور و ما سره ځکه مستوم په دې واقع کې لک شریک شو هغه خپل خوایده واپس آی کی وی مستا خدای دې تبا کا خپل زوی دې خیره وکړي وی ما ورته چې اوای ولې خیره کې مستا تا خو بدري صحابي دی وی چې بچی ته څه خبرې وی ما ته چې څه چلې وی چې تا پسې خو خلک داسې داسې خبرې کوي ته نه خبر وی ما وی چې زه خو دې خبره نه نیم خبر وی رالم او په جړا مې و جړل په جړا مې و جړل کور ته رالم زه پوه شوم چې نبی رسول الله مانه په دې خبره خپه دی وی ما ته وی چې د الله پیغمبره کستا اجازه تینې زما پلار کړه ورشم نبی علیہ السلام وی چې ما هم دا غوي چې زه خیر د تپلار کرا ورشه وی چې کله رالم پلار می خپل جاړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مور می جاړي مور ته می وی چې مور دا سو شو په ما باندې خو الزام لګیدل لري د پیغمبر په بیبي بی باندې د منافق د لاس الزام لګید وی مور ما ته وی چې خیر دې بچي خپکیږه ما بنې په بنې الزامونه لګی دا غي خیال داو چې ګینی بنو پیدا الزام ما ته چې بنو را باندې نه لګولې وی دغه شان پریشان هم جړل می پسترګو کې میوخ کې وچ شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ ما کرا وی د انصار یو زنانوم ناس ته ما خوا کې نبی علیہ السلام راغ وی ماته وی چې عائشه وایا کدا کار دې کړی نو وایا خیر دې کدی نه کړی الله برت کړی کړی توبه واسه الله مو معافیو کی وی ما او جړل سم می او جړل وی پلار ته می چې دله جواب ورک کندا دې سوی وی هغه هغه وی چې بچي زو ته سوام مور ته می چې ته ولا جواب ورک دا نبی اسلام ما ته سوی وی هغه وی چې زو ته هم سن شم ویلې وی ما نبی اسلام ته وی چې دا د انصارو خزانه سره گاونډای ته ما تر دې مخکې دا خبره سره کې او که زه تا ته وامه چې دا کار ما نه کړې تاسو زړونو ته دا خبره کوزه شوې ده او کوه ما چې کړه مې دین په ځان باندې به دروغ وام خو بس الله به زما صفایو کی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی عليه الصلاه والسلام مونږ کراو او په نبی عليه السلام باندې وه شروع شو وه په شروع شو د نبی عليه السلام رنگ سور شو او بیا نبی عليه السلام چې کړه وګدا واکه عائشه رضی الله تعالی عنها خپل بیانې نبی علیہ السلام حالت برابر شو ویما ته وی چې مبارک شه الله ستاسو پای راولېګلا او دا یاتونه را نازل شو ما ته مور وی لاره ته چې نبی اسلام نه معافي وغواړه ما ما چې زبر راغی الله نه معافي غواړم چې زما سپایي را لګلې را دای خو دای خو په ما باندې دا ګمانونه شروع کړی د نبی اسلام خو ګمان نه و خو د نورو خلکو او بیا حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ یو ورځ عائشه رضی الله تعالی عنہ په صفات کې شعرونه ویلو هغه وته اوس خو شعرونه وای خو ته هم شریک شوی ور سره نو دا آیاتونه الله رب العزت دوم المؤمنین د سپاه د پار راولې غلم ازانیتو زناکار خزا وزانی زناکار سړی پجلی دوای کله وای د نار یو منو ما د دینا میته جلدا سل کوړې سل دوری ولا تاخذکم بما را پتون فی دین الله او ننوی تاسو لرا په دې دواړو باندې نرمی په جاری کول د قانون د الله کې چې د الله قانون په جاری کې ته وای دا زیاته نه نرمی به پینه کې د الله قانون په جاری کا چې نن دی یو زنای رجم کو نو سبا وبل بیا دا کار نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهودو ما ویلو مخ کې د يهودو په سلا ولراله نبی علیہ السلام را جمع کړو د رجم کومې پکړو دارنګ صحابه دا کړو نبی علیہ السلام له صحابي راځي وی ما پاک کا نبی علیہ السلام ته تا بنی کړي سو بل خو ایت مخ کو وی ما زنا کړ وی ما پاک کا درې ځله نبی علیہ السلام خپل راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ورشي دی رجم کړي چې په ګټو باندې وشتو یو صحابي بیا نبی علیہ السلام ته کیسه کوله وی اغا هغه او تختید نو ما یو ډو کې راواز پاغي می وشتو نبی رسول الله پرې خو دې بده وکنه هغه خو ډیره توبه استوا بیا صحابه سره خبره ترې کولې نبی علی السلام روانو وی روجمه کرج مل قلب د سپی په شانته دی وشتو نبی علی السلام ډیر زیات خپه شو وګړه حدیث نبی علی السلام وته وی انه قد تاب توبه لو قسمت بین السماوات والارض لکفاه کدا توبه داسې توبه استوا کاسمانونو زمکو والا باندې غ تقسیم شي ونه ټول ته به کافی شو نو نبی علیہ السلام د رجم قانون جاری کړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یورز منبر ته وختو وی دا الله په کتاب کې رجم شته نبی علیہ السلام رجم ورکړي صحابه رجم ورکړي زوا ما چې رجم شته په اسلام کې اسنه چې سبا داسې سوکراشي هغه چوي چې په اسلام کې رجم نشته اوس وای کنه وای وای لاس کټ کولو سټ کټ کول رجم کول دا وای داغ صحابه د پاره سزاګان وي هغه وای معاذ الله زنګالیان خلکو زنګالیان اوس خو تعلیمي یافته خلک دي دا وای نشته دام زمارونو دا الله حکمونه لري دا الله احکام دام دي چې زنایل د سنا سزا نه ورکی غله د غلا سزا نه ورکی ډاکول د ډاکی سزا نه ورکی دا د الله احکام دي دا عمومي طریقې سر په ملک ماتي او د دې نومالي نو پاغه باندې ګولا وريږي په اسلام آباد کې ګولای په دی ورولې چې هغه د الله قانون غواړم صوفي محمد په جیل کې په دی باندې پروت شپږه ته کالو شو چې هغه زه د الله قانون غواړم غل دی داغه سزا ورکوي زنایل دی داغه سزا ورکوي چې دا د الله قانون سو غواړي په صحیح طریقه باندې داغه جیل بیا بیا جیل بیا ځاینو ولا تاخو اوس سور زناګانی کی کنه کی زناګان دیو باچا لا یو باچا لا یو سړی ول راغی وته وی وی وی وستا زوی چې رستا زوی زما انګور هندو هغه سړی هندو وی زما انګور ګودر ته وبوله تللی و ستا زی راغی او پاغه باندې چکو لګو وی واړم باچا وی ښا د جمعې پر ورځ باندې باچا پاسې دو او اعلان وکړ زما زی باندې د جمعات مخې ته سنگساریږي سزا خو سنگساری دل لري خو زما دی به دا کار کوي نن به سنگسارو ما هغه هندو د جمعات مخې ته ولاړو چې کله خلکو ګټه را واغستې هندو یې بس ته ما معاف کړې وې اسلام دوره خدین دی چې د باچا زی هغه دی او هندو د د هندو د ګور د پاره سنگساری وي ما ایمان راوړې ایمان راوړ دا سه عادلان بادشاہان دا سه عادل د مسلمانانو بادشاہ یو سړی ول راغې په منډه منډه باندې وته وی ډیر ځل راتلم خوستان او کارانو تا پاته نه پریخو مو چل سوي وی چل دار چې یو سړی راضي او زما د پیغلی لور سره زنا کوي پیغلی لور سره می زنا کوي وی تا پس راغلم که څه کول شي وی چې بیا کله راشي ما ته وای وی سیدا شپارس ولس راځي پس راغی بیا او چې کلار باندې رسوک نه پریدي ماته بچانه په ګټه باندې ولې وې صحیح ده چانه یو ته په ګټه باندې وشته د شپې وې څه چلې باچا راوت وې راشه غسړې راغلې باچا تور راواغستا او په دیوال باندې ورو دانګل چې وې قتل هغه د باچار وارو الته کې د جینا سره زنا کوله تور راواغستا او سټې دې نه کټ کو او په کټ کې پریوت باچا خورور هغه سمیدار سړی ته وې مال لګي وبرا کوله غډو ډار اړه راکا هغه ول ورکړل بیا ته تاسو کې باچا داولې دی وبو وخت او ډوډا دی وغوخته هغه ته د کله نه چې تا ماته دا خبره کړې نن ولسمه تلسمه رز ده چې ما د خفغان نه ډوډا نه د خوړلې او ما د خفګان نه وبنې دي سکري داسې بچایانو هغه باندې به الله رب العزت هغه باندې به الله رب العزت رحمتونه نه نازلول زلزلہ راځي عمر رضی الله تعالی عنہ خبره به غزمه کله و ازمه کې پتا باندې د عمر په حکومت کې څه ظلم شوی چې تخوازي داسې بچایانو دا الله حکمونه ماتيږي دا الله قانون نشته اسلامي جمهوریت پاکستان ولا تاخذکم النسی تاسو دواړه لرا په تاسو لرا به ما پر دواړه باندې نرمي په قات جاری کول قانون د الله کې کې تاسو چې ایمان راړي په الله باندې او پر ورځ اخرت ولی شاد عذاب او ما او حاضر دي شي وهلو د دیتا په ګټو باندې وشتلو د دیتا کوړو باندې ورکولو د دیتا سوک ته حاضر شتوای پته نه وړل من المؤمنین د مؤمنان مسله دا چې چانه سټ کټ کی څوک په ګټ وشتل شي اعلان بکی لوډ سپیکر باندې به اعلان کی چې پلان کی چوک ته برا جمع کیږي پلان کی سړی له سزا ورکی دا ظلم نه دی دا قرآن آیات ته ګوره چې یو لري سزا ورکړ سبا بیا دا څوک نه کوي واخر دا ونه سورت النور کې آداب سوائی ذکر کول د پار د اصلاح د معاشره او قواعد ذکر قواعد ذکر کول اوس په دې آیات کې یو قاعده ذکر کړي هغه دا دی چې زناکار سره هغه د زناکار سره یا مشرک سره یو ځای کی او زناکار خزا هغه د زانی یا مشرک سره یو ځای کیږي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا د قبيله د سلطان لا یکذبون دی یعنی د باچا سره مناسب دا نه دي چې هغه د دروغ وایي مطلب دا دی چې زناکار سره چې دی هغه مناسب نه دي چې د سمې خلی سره یو ځای شي او نکاح وکړي بلکې هغه مناسب دي چې د زناکار سره یا د مشرک سره نکاح وکړي مناسب ولداري اگر چې د سوجو په بنا باندې زناکار اگر چې ګناګار هم دی خو د مشرک سر نکاح کول ولا ناروا دي دارنګ زناکار خزل مناسب داري چې د هغه سره نکاح زناکار سره وکي یا سر مشرک اگر چې د سوجو په بنا باندې د زناکار سره نکاح کول د مشرک هغه نه کیږي چې زناکار سره او زناکار خزا د دې دومره بد حال دی چې زناکار دې د زناکار سره یا مشرک سره یو ځای کېدل پکار دي او زناکار د زانی زنایی او مشرک سره یو ځای کېدل پکار دي اگر چې مال کوي چې د سوجو په بنا باندې د مشرک او د مشرک سره نکاح نه کیږي بیا یا مطلب دا دی چې زناکار لکه زناک زنا زناکار چې دی هغه ځاني سره یو ځای کیږي او مشرک سره کونت هم جنس با هم جنس فرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ار یو شی د خپل هم جنس سره الوزي کونتر د کونتر سره الوزي او باز د باز سره الوزي نو د دې زناکار سره او د زناکار یا مشرک سره یو ځای کیږي زګه دار دی یو شانتی دی هم جنس دی او زناکار د زانی او ځای کیږي او د دې مؤمنی ان څه مطلب چې کله مؤمن سره هغه زنا کوي نو د دنه ایمان ختم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث کې فرمایي چې کله یو سړی زنا کوي دا غنه ایمان داسې براوالوزي دغه د سر د پاسه ګرځي چې کله ډېر دغه کار نه وځي نو ایمان ورخوا ته بیا راشي لا یزنی زانی حين هو زانی وهو مؤمن اوس دویمه قاعده ذکر کړي چې او سړی په پاک دامنه خزبان الزام لګو چې دې زنا کړی نو دې به سلور غواهان به پیش کړي که سلور غواهان پیش نکړي دلو بیا اتیا دوری ورکول شي او شهادت د دبا نه قبلي دی مردود شهادتي د احناف پولیس باندې اگر چې د توبه وباسي اگر چې توبه وباسي خو بعد توبه هم د شهادت په معاملاتو کې دا نه قبلي او نور تفصیلی فقہ کې پکاردار چې سزا ول ورکړي شي غصو کول سزا ورکړي اسلامي قانون نشته نو واولائک هم الفاسقون دا کسان هم دی فاسقان چې دا بدنام لګي نو دا فاسقان دي او فسق ظاهر دی ولې کده دا بدنام اصل لګولي په پاک دامنه خزبانی نو بیا خو دی فاسق او که اصل نه لګولي بدنامه دی پاک دامنه خزي زنا کړي او د به بدنامه ولا ګولا چې توبه وباسله د دغه کار نه پس چې د تومت نه پس او توبه وباسله نو الله رب العزت ورته معافي وکي اگر چې شهادت به بیا معاملات کې نه قبلي عند الاحناف فإن الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی او سالورمه قاعده ذکر کړي دا مخ کې خو هغه چاو کم ذکر کو چې په پردای بیبي بی باندې تهمت لګو او الزام په لګو چې تا زنا کړیا یا دا بچي ستاده خاون نه نه نور ورته سوې ستا په خېټه چې حمل لې دا ستانه نه یا کنجره ورته وي زنایونه ورته وي نو دا سړی به سلور غوان پیش کوي اوس خلک یو بل تداشن ناروا کنځلې کوي سړی ریګي خزه ته کنځل کوي خزه سړی ته کنځل چې اسلامی قانون وي او خزه ترې چې زنانه کنجره دا حمل نه بل چانه د ازیستانه وي یاره معصوم ته چې آرامي نو په دې باندې بګوان بیا پیش کې چې دې رچانه پیدار چې تو تو د آرامي دې خپل پلار نو لري پیدا کګوان پیش نه کړل سلور ګوان نو دله باتیا دوری ورکول شي نو دا مخ آیات کې دا غا چا باسو چې پردای خزبانه تومت لګي اوس که خپل خزبانه تومت لګو نو داغه حکم ذکر کړي مساله دارا چې سړی خپل خزه باندې تهمت لګو چې تا زنا کړی دا یا دا حمل زمانه نه لري حمل زمانه نه لري نو دا سړی دی به څلور غوان پیش کړي اوس که څلور غوان د سرنو نو بیا به د څلور قسمونه بخوري څلور قسمونه به د خوري په الله باندې چې زما د خزه زنا کړی دا زما د خزه زنا کړی دا او زما خزي زنا کړی او زما خزي زنا کړی سالور قسمونه بخوري او په پنځم ځل بدا سړی وای چې په مار خدای د خدای لعنت کې زه دروغ وام په مار خدای لعنت دا به وای چې کله دا سالور قسمونه وکړل بیا به خزي ته ویل شي چې توس قسمونه وکا نو خزه به قسمونه وکي او د دې په مابین کې به بیا جدای راوستل شي او دا به یو طلاق باینی ثابت کسړې د قسمونو نه انکار کوي چې زه قسمونه نه کوم نو قاضي به بند کې په جیل کې چې هغه وایا چې ما دروغ ویل دي په خزم یې څه تهمت لګولې نو چې کدو چې ما دروغ ویل دي نو د لباتیا دوری ورکړې شي اتیا دوری به ویل شي او کدا وې چې نه ما ز قسمونه خورم قسمونه به وکړي که قسمونه او خورل نو خزه ته بیا ویل شي قسمونه وکړه لکه مخکې ما وې کاغه انکار کوي انو هغه په جیل کې بند کړی شي یا خو بداوي چې زما د خاون رښتیا ویل دي نو د زنا سزا به ولا ورکړي شي او یا به قسمونه وخوري چې کله قسمونه وخورل د دوی په مابین کې به قاضي جدایواله براول چې تاسو دیو بل نخلاصي او دا ګواهان زکه په کار دي دا نه وي نو بیا اخبار سړي په خزوانه تهمت لګو د خزینه باتانګو نو ټوپک ور په سر اغستا او وشته وي او قاضي ته به چې د زنا کړې زمانه جدا کوا ګواهان به پیشکې قسمونه وخوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام له سړی راغی وی زبا د خپل خلی سر سړی وینم او زبا بیا ګواهان ورله ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې غیرتی ته وګوره انا اغیر منک والله اغیر مني زستان ډیر غیرتی مو الله زمان ډیر زیات غیرتی دی الله چې دا قانون را لګلې دا د غیرت مخالف نه دی د غیرت منافی نه دی دا غیرت مطابق دی والله اغیر مني الله زمان ډیر زیات غیرتی دی ويا دروان على عذاب لرکی ويا خزر ځان نه سزا انت شدار باشاداتنو چې دا قسمونه وخوري قسمونه وخوري سلور قسمونه بالله تعالی خذ وسلور قسمونه خوري سبوي انه لمن الكاذبين چې زما دا خاوند دروغ جون نه دی دروغ وي والخامسه تو پنځم ځل وای ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دې باندې کان من السوابقین کې چریدا درشتنونه په سالو پنځم ځل بداوي ګوره سړی په هغه کې سوې لعنت د الله دی په دبانې چې سړی وای په ما د الله لعنتی او خزه بسوي چې په مار د خدای غضبي دا ولي خزه د لعنت نه نیریږي د خیرونه نه نیریږي خزه خټول رس خیره زامنو ته خیره چې لک سو ته وي خیره لورو ته خیره خاون ته خیره خاون ته خیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو ته وی چې ما تاسو اکثر په جهنم کې ولیدې وی ولې وی زګه تو کفرنا العاشر زنانا تاسو چې دین تاسو د خپل خاون نافرمانی کوي ټول عمر چې دی خاون هغه به سره احسانات کړي کور کې به ساتلی جامه جوړه به ولا راوړي هغه غریب به مزدوري کوي دیاړي به کوي او چې راشي او چې سلک غا خبر راشي دا وای ما رأيت منك خيرا قط ما خوستانه چې تر خیر خبرونه لیدا هیڅ چاره مې خیر خبرونه لیدا نو خیره خزه ډیره کوي چرګانو ته خو کوي خیره ک نور سني او چرګانو ته ټول رس خیره کوي زامنو ته کوي ګور ته خیره کوي ټول ته خیره کوي او سړی خیره ډیره نه کوي سړی د غضب نه ډیر یریږي نو د دې وجنه سړی به غضب خزر غضب نه ډیر یریږي نو خزر به غضب وایي نو واقع مخکې بیان کړو مونږه ان الذين بشکا کسان جاو بلف کې شرات لرو را لغی په درو سره دروغ باندې رات لرو کړلو منکم سا وسوتن منکم یو ډول ساسنا لا تاسبو ګمان نو کوئی په دیوانه شر الله کوم چې شر دې ساز پارا الله وی پاشر رضی الله تعالی عنہ تومت لګید د زنا تومت لګید خدا ګمان مکو چې دا شر دی بل وا خیر الله کوم کې دا خیر دې ساز پارا پرې کې ساز پارا ډیر خیر دی نو په دې کې څنګه خیرو عائشه رضی الله تعالی عنها باندې بدنام اولګي او په دې کې خیرو نو خیر په کې داو چې یو په دې کې د المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها حیثیت ښکار شو چې الله دا غیر صفایه د پاره د اسمان نواه راولې ګلا د مریم د صفایه د پاره الله داغه بچي گویا کړو د موسی علیه الصلاۃ والسلام د سپایه د پاره الله ګټه گویا کړی و چې خلکو یې موسی علیه الصلاۃ والسلام نا جوړره هغه بیا لامبل ګټه د کاپړې او تختولې هغه ورپسې شمر دیواله او یسو بی الحجر سو بی الحجر زما کاپړې راکا ګټه زما کاپړې راکا ګټه هغه د بنی اسرائیل یو مجلس تلل او هغه په امسا باندې اګټه واله نو الله رب العزت دا غ صفائی وکړه او د عائشه رضی الله تعالی عنها د صفای د پاره الله رب العزت وای راولې ګلن زګه پکې خیرو دا غي حیثیت پکې ښکارا شو بل دا چې قانون د الله رب العزت راولې ګدا غي د پاره دا غي د پاره نو دغه قانون دار چا د پاره شو چې چا په دروغ باندې گواہی په دروغ باندې بدنامه ولا ګولا نو هغه له اغلب اتیا دوری ورکی ان الذين بشرا کسان جاو بلیف کې چراتلو کو به درو اوس باتو من کوم یو ډول تاسو نه لا تاسو شر لكم ګمان نه کوئی په دې باندې چې شر د تاسو لپاره بلکې دا خیر د تاسو لپاره لکل امر منو مقتصو من الاسم د پار دار یو سړی دی نه چې ګمان کړي چې کاسې به کړي من الاسم ګنا نه چې څومره ګنا په کې چا کړي راځي مر سزا بور کیږي او بیا سزا ور کړو